کوه نباتی تم حیات ویلې شي سورۃ یاسین 33 کې دریم حیاتی اخرویہ تم حیات ویلې شي سورۃ فجر 24 کې سلورم مزه حاصل ول او بیغم کېدل یو سړی بیغم ده هغه تم حیات وای دا ژوند ده او دا دا کم معروف مرګ چې ده ژوند راغې دنیا ترالو اوس بس کېږي رورا اوس با قبر ته ځو ثم یحییکم بیا بالله تاسو ژوند کی پروز قیامت کې ادا مشهور قول ده د ابن عباس او د ابن مسعود بیا به د قیامت پر ورځ الله تاسو له ژوند درکوي نو دې کې د حیات برزخی ذکر ونه شو حیات برزخی د قبر حیات شته د خواغه د نور نصوص نه ده د نس کې د حیات برزخی تذکرہ نشته ده ا د نور نصوص نه ماشاءالله را بشي چې د برزخ ژوند شته ده د قبر ژوند شته ده نو څنګه الله تاسو بیا مړ کما بیا مرګریا اخروی نعمتونه چې ملاویږي نو وفجا و ملاویږي چې مړ شې نو الا بنی نعمتونه ملاوي شي چې مړ شې نو دیدار الہی بتا ته نصیب شي چې مړ شې نو جنتونه به نصیب شي چې مړ شې نو په حوض کوثر د محمد عربي د لاسو وبو بدر ته ملاوي شي قانون دا دی چې د وسایلو د پاره حکم د مقاصد وي نو هر کله چې په مرګ باندې تا ته جنت او الله ملاوي ده نو ځکه ورته دلته نعمت ویل ځکه خو صحابه کرام کله چې مرګ راځي نو یې فستو رب الکعبه و د کعبه پر رب مې د قسمی زنن کامیاب شوما ولې زما بدن د الله سره هغه طرف ته تحفه المؤمن الموت که شاعر وای نشانه مرد مومن باتو گویم چون مرگ آیت تبسم بر لب اوس مسلمان بشوی شونډي په دنیا کې ور قران ته بناستی شګيره بکئی د الله د کتاب تکرار به کوي کله ولګه کله تندا دا سینا چټول شپه په خوبونو کې نه مسلمان به په دنیا کې داسي چې شوګيري به کوي خو چون مرګ آیت تبسم بر لبه اوس اوس کله چې مرګ راغی دغه په شونډو باندې به اوس خندای سوا د الله د دین د پاره شوګری کوونکیا و قران باندې ستړ استومانه په قران و د الله د کتاب ستړ استومانه او ستمزيدي په خون شوندو به خندای او رستتیږي با څلور قسم عالم دي او دلته دغه تذکرہ شته عالم المبادی د مور د ګډه عالم دیم عالم الدنیا چې د دنیا کم عالم دی دا اوس ما وتا چې پکې عالم برزخ چې د مرګ نه رستو د قبر کم عالم دی عالم عقبا چې د آخرت کم عالم دی مور د ګډه عالم دا ډېر معمولی عالم دی ورپسې د دنیا عالم د دنه غټ دی عالم برزخ د عالم الدنیا نه غټ دی حیات پاره کې شته ده خو حیات برزخی ده او ارفع حیات ده اوچت حیات ده د دنیا نه او سلورم عالم عقبا ده د آخرت عالم څوک به جنت تلاړ شي او څوک به دوزخ تلاړ شي دا بیا یو وسیع عالم ده چې داغه انتها بیا نشته ده چرور الله وای چې د دنیا هر سیس تاسو د نفع د پاره پیدا دي مونږ وګورو باز شي زمو zarar د پاره ای مار دی لړم دی سیلابونه دی پلانې شه دی پلانې شه دی نو یو معنا د تفسیر قرطبی بیات ساتي خلق لکم ځکه داسې زهريله جراثیم شته په دنیا کې چې مار او لړم نه وي نو هغه جراثیم به د انسانانو د هلاکت سبب بوي قلوبی لیکل دی چې یو زهريله دانه د پاره ګنګټ الله خکړیو مفتی شفیع رحم الله لیکي دنیا کې هر چیز نفع بخش ہے کوئی شی بیکار نہیں هر شی نفع بخش ده هیڅ شی د دنیا بیکار نه ده خود ځینې په نفع ته پويږي او د ځینې په نفع ته نه پويږي وګوره معارف 173 اولنی جیل کې یا ما فی الارض هغه چې پزماکه کې دي مان نعمتونه زکه الله یو ما بكم من نعمت فمن الله تمام نعمتونه د الله د در نه دي او پنځم جواب دا دی چې د دنیا هر سیس فائدې د پاره پیدا ده کله که انسان د خپل رب تابع وي نو هر شی د انسان تابع دی په دې ډېر واقعات شته دي چې د دنیا هر چیز الله د انسان لپاره پیدا کړي او د انسان تابع دی خو کله کې انسان د الله شو لکه یو ځل سفینه رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله غلام یو ځنګل ته مخامخ شه نو ازمره راغې زهريله ازمره نو دی ورته سوای ز سفینه يم غلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم يم فقلت یا ابا الحارث ابا الحارث د چا کو نه ده لکه وای تاسو د ازمری په ځنګل ده خوش بیا باندې ازمری سره مشغولېږي لکه انسان سره چې مشغولېږي حدیث کې راځي فطق راسه ازمری خپل سر کته کو وای دا سر ولې کته کو معلومی کې دا چې د غړم به ده او ډېر په نشه باندې غړې اوچتا وا خو کله چې دا وی چې انا غلام رسول الله مولا رسول الله زه د نبی علی السلام غلام یم نو دا د حیا د وجنه سره سرنګون کا نو فظننت انه يودعني ما دا یقین وکړو چې د ما رسختي چې واد الله د نبی غلامه زپ مخه دی ښا دې ته ویل شي چې څوک د الله غلام سره تمامي دنیا چیزونه داغه غلامان دي ازمره د انسان دشمن دی خو کله کته د الله شي نو ازمره به هم ستا غلامي مستدرک د حاکم دا حدیث راوړی او ویل دي چې هاذا حدیث صحیح علی شرط مسلمین دا په شرط د مسلم باندې دا حدیث دی واخرجه البخاری فی تاریخ الکبیر امام بخاری دا حدیث په تاریخ کبیر کې راوړی څوک چې د الله شي الله دا غشي څوک چې د الله شي تمام مخلوق به داغه غلامانی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو واقع لیکل دا چې هر کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله زید حضرمی بحرین طرف ته لېګا نو زده د پسې شوما زده د تابع یوما زده د په ما تحت کیوما ابو هريره وای چې ما په خپل امیر محترم کې درې خبرې داسې عجيبه ولیدلې خپټو ټولو کې عجيبه خبره مې دا ولیدله را بسم الله وای په دریاب کې ورګړې گئی مون بسم الله ویل ورګړ شونو شان ربانی ته ګورا ورپورې وته او وګو زمونږ د سرلو اغا سویم لم دې نکړلې دې ته ویلې شي تدا الله شاء الله بستاشي تدا الله شاء تمام عالم با الله ستا غلامان وګرځوي بابا سعدی په خپل واقع ذکر کوي وای ما ولې دی او سړی کله کله الله کرامتن خلکو ته دا ښکارا کی اگر چې کرامت د ولی په اختیار کې نه خو الله تعالی نه سر عزت کی فاروق اعظم په منبر ولاړ دی یا ساریتو الجبلا اے ساریا برغله غرته وګورا کرامت د چا خپل کپنی نه ده چې بس شی ته کله راخلی نو راواخلی نه دا یو پړق ده بابا سعدی وای ما یو سړی ولید پزماری سور ده زبردست ماشاءالله پټره پر پزماری سور ده مارته ډېر په تعجب مې ورته وکاته چې ګوره سړی ده پزماری سور ده ته د الله نه د الله د حکمونو نه غاړه بل طرف ته موړه ته د الله نه روګردانی مکوا تمام عالم بستا د حکم نه بل طرف ته نشي ټول بستا سرنګونی او تاسو ته په غړه بستا او تسلیمی ورونو خبره مې دا کوله چې څوک د الله شي الله د هغوی شي نو زکا خلق لكم ما في الارض جميعا تمام عالم الله د چا د پاره پیدا کړي وای اورا انسان د پاره ابر بادو مه خورشید فلک در کارن تا تو نانی و بکفاری و بغفلت نپوری ہما از بحر تو سرگشت و فرمان بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نبوری ہر سستا د پارا دی حضرت انسان نو وای ماما ته د څه د پاره ډوړای د پاره صرف د هر څه خوستا د پاره اسمان ستا په خدمت کې نور ستا په خدمت کې سپوږمۍ ستا په خدمت کې دا خيسته زبردست استوري ستا په خدمت کې ازمره ستا د پاره مار ستا د پاره لړم ستا د پاره یګ ستا د پاره نو غوا ستا د پاره ګړه ستا د پاره بیزه ستا د پاره نو پیتل ستا د پاره تانبه ستا د پاره وسپنه ستا د پاره هوا ستا د پاره غور ستا د پاره نو دا خیسته سین ستا د پاره نو ټماټر او ټیپر دا خیسته خټکی ستا د پاره ته د چا د پاره خټکیه ته خو هم نسره پاره کنا د هر څه استاد ابر بادو مه خورشید او فلک در کاران د هر څه استاد پارا نو شرط انصاف نه باشد چې تو فرمان نه بوري د هر څه خوستا حکم لري د هر څه خوستا غلامان نو شرط انصاف نه باشد کې تو فرمان نه بوري نو خلق لكم ما في الارض جميعا ټول ستاسو د پاره نه باحي ولا ورتوي اشتراکیت والا چې هر څه د انسان نه پاره دي نه پدې کې دانشته چې دا د پلانې ټانګو دی او دا د پلانې چې کومه ده مرخړې ده د هر څه د انسان نه پاره دي قانون یاد کا قاعده دا ده چې جمع راشي په مقابله د جمع کې پای کې تقسیم د احاد وي په احاد باندې بیا خو دا معنی چې وامسحو برؤسکم په خپل سرونو مسه کوي نو دا معنی چې موږ به ټول لګونو د ټول انسانانو په سر به مسه کوو یا فخسلو وجوهکم دا معنی به چې موږ ټول را لګو د ټوله دنیا انسانانو مخونه به انځو څه غرض دی لکه وای تقسیم د احاد په احاد دی من هر سړی د خپل سر مسو کې نه د بلچا هر سړی د خپل مخوینځي نه د بلچا نو تخپل اوخره نه د بلچا ګورې ښا خلق لکم پردې ټانګو خپل به پیژنې خپل یو پردې ورشو خپل به پیژنې پردې دکان خپل به خپل به پیژنې خلق لکم ما فی الارض جميعا نو د اباحیه والو د اشتراکیت والو استدلال د خاور سره خاور شکه خاور نشه ثم استوى الى السماء بیا یې قصو کو اسمان ته ثم د پاره د تراخی راځي نو سوال راځي چې اول الله ازمکه پیدا کړه نو بیا یې اسمان پیدا کړ د دې نه خدا معلومه شو حال دا چې سورته نازعات کې الله رستوي والارض بعد ذلك دحاها بلکې ثم دلتا د پارا د ثم د پارا د څه شي درورا بعد بعد ذکری بعد ذکری دی نه بعد رتبی بعد رتبی معنا دا شو ثم استوى الى السماء بیا دا مورې چې الله قصو کو اسمان ته فسوا هنن پس برابر کړه او اسمانونه لاندې باندې ابن جریر د استوا پین زمانه ذکر کړي ثم استوى الى السماء اقبل عليها اسمان طرف ته الله توجه وکړه دیم قول دا ده عمد الیها وهو بكل شيء عليم دا الله دې پر یو سیس باندې علم والا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کله چې ویل رب ستا ملائکو ته دلته دریم نعمت د نعمت 40 د دریم نعمت تذکرہ ده چې ستا سې نکاح ما پیدا کا او خلافت می ورلا ورکا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ خلاصه د دې رکو دا ده چې د یو الله بندگی کوي د خاکی به بندگی مکوي زکه فازل لهم الشیطان شیطان ورله لغزش ور کړي نو د نوري بندگی مکوي زکه نوري ویلا علم لنا موږ لا علم نشته ده نو د ناری عبادت مکوي ملائکه ملائکه دا نو د مخلوق د الله دا او دیتا نورانی مخلوق ویلې شي الملائکه ملائکه جمع د ملک دا دا ملک جمع اگر چې موږ ورته فرشته وایو خو پکار دی چې د موږ ورته ملک وایو ملک او د ملک جمع بیا ملائکه راځي دا مخفف ده د ملاک نه هغه منقلب ده د مالک نه دا مشتق ده د الوکت نه او هغه ویلې شي رسالت ته چې د الله پیغام دنیا ته رسوي دا سه شافی دا سه تحقیق کړي نو ملائک پکار دی یا ملک پکار دی نه فرشتہ زکه نائب هغه څوک نسی چې منوب چرته لاړ شي نائب هغه څوک نسی چې منوب ا کمزوري آی کې ضعفي هغه نه جوړ کیږي یاد ملک نه بل زه تزین نائب دغه په ځای قائم شي الله خدا سي نه ده صحیح معنی صدا سلور معنی نور صحیح یو معنی دا معنا تفسیری کبیر کړي درم معنا خلیفتن یو بل نرست پاتې کېدونکو کې په دنیا کې لار بلاړ شي نو بچي به پاتې شي بچي بلاړ شي نو نسه به پاتې شي نسه بلاړ شي نو کړو سه به پاتې شي کړو سه بلاړ شي نو کو دې به پاتې شي نو کو دې بلاړ شي نو پر دې به پاتې شي دسی به کړه قالو اتجعل فيها ویل دیو ویل ملائکو آیت پیدا کوي په دې ځمکه کې ما یفسد فیا هغه څوک چې فساد وکړي په دې ځمکه کې لکه یو مالک خپل غلام ته وای چې وا غلاما و نو کرا زبل مزدور ځان د پارا راولم نو دا اولنې مزدور وای ولې زما مالکا زستا د مزدورای نه سناچار شو ولې زستا سم مزدوری نشم کوله چې تبل راولې نو ملائک وای چې الله من ول استاد تسبیح نه ول سناچار یو ربا دا چون چرا نه ده بلکې خپل عجز خپل مولا تخکار کول دي او دا غبل سوال جواب مو شو چې دا خپل صفائی نه ده بلکې خپل عجز الله تخکار کول دي انی جائل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها چې دیو بدا سی ویني تو یی دا سی با کوي دا سی با کوي ورته نه عالم الغیب ندی په دې قیاس د غائب کړ دې په حاضر باندې مخکې جنات او فساد کاو د دې چې الله هغه هم داسې خلکی یاد آئے چې د خلیفتن ټکی نه وی معلوم کړه چا دم ما خلیفہ ګرځولې ولې می ګرځولې نو وجد هغه ذکر کوي اجمالا ابي الله مرج مرجح ذکر کوي چې آدم کې کمالات شته په دې رستوایات کې دلته خو اجمالا خبره وکړه چې ملائکه چون چرامه کوي زه پوهیږم په هغه څه چې تاسو نه پوهیږئ یعنی زما کار د حکمت نه خارج خالی نه ده